که تاسو ایمان راوړو په هغه کتاب په قران باندې چې کم په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی فلکم الفتح نو تاسو ته به فتح راکړی شي لابواب الحجرات بشرط ان آمنتم بما فی قاف والذاریات والطور دارت دی اسمی شو دویم ربط د مضمون اعتبار سره سورت محمد کی اعلان جهاد شو نو سورت فتح کی وعده د فتح وشوه نو اوس په سورت حجرات کې هغه اصول د فتح اصول د کامیابی ذکر کیږي چې هغه اودي دویم ربط مخکې سورت فتح کې صفات د مؤمنینو د صحابه کرامو بیان شلل پنځم ربط سورت فتح کې ذکر د مشرکین او د منافقین وشو نو په دې صورت کې مؤمنینو ته امر بالاتحاد والاتفاق ذکر کیږي دارنګي سورته محمد کې داوود توحید ذکر شی وا فعلم انه لا اله الا الله بیان آداب السبعه للمعاشره ولترقی الجماعت پدی صورت کې به او آداب ذکر کیږي او قاعده به ذکر کیږي لپاره د اصلاح د معاشري او لپاره د ترقی د جماعت اوله قاعده به د هغې نه ذکر کېږي عظمت الله ورسوله د الله او د الله د رسول تعظیم کوي د الله د حکم نه ممخ کیږي د الله د حکم مخالفت مکوي په دویم آیت کې به دویمه قاعده ذکر کیږي توقیر النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلات والسلام عزت او احترام کوي دارنګي درېمه قاعده به ذکر کیږي آیت نمبر 6 کې چې تحقیق الامور لالا تنازعو تاسو ته څوک د چا خبر او کی نو به تحقیق پاغه باندې مزي بلکې اول د هغه تحقیق کوي دې لپاره چې تاسو د نزاع د جګړو نه بچ کړئ شئ سلورم ادب ذکر کیږي سلورمه قاعده الاصلاح بین الارکان د جماعت ارکان په میش کې اصلاح کوي دا آیت نمبر نو کې ذکر کیږي پنځمه قاعده د اصلاح معاشري لپاره هغه به آیت نمبر 11 کې ذکر کیږي توقیر الارکان والاجتناب عن اهانتهم د ملګرو عزت وکئ، د هغه بې عزتي مه کوئ، هغه ته په سپک نظر باندې مه ګورئ. شپږمه قاعده به ذکر کیږي آیت نمبر 12 کې الاجتناب عن الاسباب المفضيه الى النزاع د داسې کارونو نه، د داسې خبرو نه ځان بچ کړئ، اجتناب ترې وکړئ چې هغه مفضي الی النزاع وي، سبب د جګړې ګرځي. اومه قاعده په اخر کې به ذکر کیږي آیت نمبر 13 کې الفضیلۃ والکرامۃ بالتقوا وببيان التوحيد والسنه لا بالانساب فضیلت کرامت مرتبه او شان هغه د انسان په تقوا سره اوچتیږي او دارنګ کې په بیان د توحید او په سنت سره نه په نسبونو سره نو داوه د صورت بیان آداب سبعه للمعاشره ولترقی الجماعت خلاصه د صورت چې دا صورت منقسم دی مشتمل دی په دوو ابواب باندې اول باب 13 آیتونه دي پدې کې دا اوو اصول د کامیابی ذکر کیږي اور بیا د 14 نا تر اخره پوری باب ثانی د صورت دی او پدې کې زجر للمنافقین اور په اخر کې و دعوه د توحید هغه بیان شي لا تقدمو بین یدی الله ورسولی تاسو ممخ کی کیږي بین یدی الله ورسولی د الله او د الله د رسول نام د الله او د الله د رسول د حکم نه مخکیواله مکوي علما معنی کوي لا تقدمو قولا وفعلنا دا عمل اعتبار سره چې ستا عمل د قران او د سنت خلاف نه ویا دارنګي لا تقدمو بین یدی الله ورسوله تاسو ممخ کی کیږي په اعتبار د قول او د فعل تاسو د کتاب مخالفت مکوي د قران خلاف خبرې مکوي د سنت د رسول خلاف خبرې مکوي چې کم احکامات الله بیان کړ دي او کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا بس پاغه باندې روان اوسېږي بلکې چې کوم حکم الله په کتاب کې ذکر کړی دی کومه طریقه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو درې ده بس پاغي باندې روان شي واتقوا الله او یریږي تاسو د الله نام علما ذکر کوي واتقوا الله دا علاج ذکر کوي چې په دې باندې وته عمل څنګه کې چې په زړه کې د تقوا پرهیزګاري راشي نو بیا به ته ستا په زړه کې د الله او د الله د رسول تعظیم او عظمت پر راځي ان الله سميع عليم بشک الله اوریدونکې دې تاسو خبر لرام علیم او پوهه دې پستاسو په مال باندې ابن کثیر معنی کوي خطیب هم دا معنی کوي سميع لاقوالکم الله اوریدونکی دی ستاسو خبرو لره علیم باعمالکم او الله پوه دی په ستاسو په اعمال باندې حضرت شیخ نور الله مرقده کوم فرمایله چې الله رب العزت د دې آیت تتمه په دې دوو صفاتو باندې وکړه وجه او حکمت څه دی ځکه چې د مبتدی بدعات هغه دو دي دو قسم دي س هغه بدعات چې هغه قولی دي اور سونو طرف ته خلق را بلل اور دارنګ کې عرسونو اثبات کول د میلادونو اثبات کول د باقی بدعات اثبات کولا کوشش کوي چې دا مونږه صحیح ثابت کوو اوس په دې آیت مبارک کې دوی مقاعده هغه ذکر کیږي توقیر النبی صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه عزت او کوي احترام او کوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دارنګ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با خپل میس کې چې کله نبی اسلام مجلس کې مناسو یو خبره به کوله نو دومره رو به کوله چې دی هغه به سو سو زله تکرار کړه بل بوا نور الا بیا به تاسو کو چې تاسو وي بیا به وتروغون ته وي بیا به غوا نور الا دومره رو رو طریقې سره بیا خبرې کولې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه اسم محمد سره आवाज مکوي یا محمد موای بلکې صفات سره یا رسول الله چې کله رسول الله سلام موجود وو ژوند دی وو لام علت دلته مقدر وباسي لالا تحبط اعمالکم دې دې پاره چې برباد نشي عملونه تاسو وانتم لا تشعرون او تاسو ته پته هم نوي تاسو بالکل بے خبره او د پیغمبر د بی ادبی دی وجه د پیغمبر بی ادبی دی وجه تاسو اعمال هغه برباد شي ویا علامه روح المانی هم دلته لیکي چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادب او احترام چې څنګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې په مسلمان باندې لازم وو نو اوس پس دا مرګ نه هم د پیغمبر عزت او احترام دک سي واجب او لازم دی و استدل العلماء بالآیت علی المنع من رفع صوت عند قبره الشریف صلی الله علیه وسلم وعند قراءت حدیثه علیه الصلاة والسلام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه چې لستل کیږي نو پاغي وخت کې هم تخپل आवाज نو چته یا فرمای لئن حرمته میتا کا حرمته حیا د پیغمبر علی صلوات و سلام د وفات نرستو احترام داسې لازم دی لکه څنګه چې په ژوند کې لازم وو دغه وجه د علما دلته ذکر کوي چې د استاد هغه احترام هغه هم لازم دی ټک ټک आवाज دستک مې وته نه دکړې ما به ته انتظار کو حتا یخرج به وقت خروجه تر دې چې هغه استاد و خپل وخت کې چې نو د کور نه وته دارن کې د حبر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه کول ذکر کوي فرمایي ورایت فی بعض الكتب وای ما په بعض کتابونو کې د حبر ابن عباس هغه واقعا لوستدا چې هغه به ته ابي حضرت ابي رضی الله تعالی عنہ قطع لاخذ القران كان يذهب الى ابي في بيته لاخذ القران العظيم عنه دیو حضرت ابي خطته اور دا هغه نبی د قران کریم از د کولو نو دی به هغه په دروازې باندې ولاړو ولا یدق الباب علی حتا یخرج و هغه به دروازه نه ټکولا تر دې چې هغه استاد په خپل بار راوته و یورز وته داوی استاد چې وته د بار د کسه ولاړو هغه دا خبره ډیره لوی وګڼله نو هغه ته وی هل لا دککت الباب یا ابن عباس اور ابن عباس ته دروازه ولې نه ټکې چې راشي قال فقال ابن عباس فرمایل العالم فی قومه کالنبی فی امته دا حق پرس عالم په خپل قوم کې داسې حیثیت وی لکه د یو پیغمبر چې خپل امت کې وی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله عظمت د صحابه کرامو یقینا آکسان یغضون اصواتهم چخکت ساتي او یخپل اوازونه عند رسول الله په خوا کې د پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ ناسی خپل اوازونه هغه پس ساتي فتنه الذهب بالنار اذا اخلصته یعنی هغه صفائی چې هغه سونه په اور کې کې خدلا د اور په ذریعہ باندې هغه سونه صفا کړه لهم مغفرت و اجر عظیم الله جوخت کړي و دوی سره کلمه د توحید او دوی ډیر حقدارو د دې توحید و اهلها او ډیر حقدار وو د دې اهلها او اهل د دې د توحید وو دارنګ سورت مجادله کې وګوره آیت نمبر 23 من ورائل حجرات چې هغه علما ذکر کوي حجرات نه هغه ازواج متطهرات او کورونه کمرې مراد دي چې بهر نه ولاړ دي او قومونه کوي چې یا محمد اخرج الینا لا فرمای اکثرهم لا یاقلون اکثر د دوی نه چې دی هغه نه پويږي تحقیق الامور لالا تنازعوا او چې کله یو انسان په دې آیت مبارک باندې عمل نه کوي نو بیا هغه سبب ده جګړې او د خفګانو جوړیږي ځکه یو کس به تا خطر راشي او تا تبو وي چې فلان کی غستا باره کې دا دا ویلي دي بس ته شروع شي بس یو اخو دی خو نه ګوري شروع بشي نو دی هغه طرف نه بسنی خو ستا طرف نه ډیر سلاړ شي نو دا خبره نزات لاړ شي شیخ القران والد محترم نور الله مرکزه وب د پنځپیر شیخ القران نور الله مرکزه وب واقع بیانولا چې وي هغه سره دا یو کس رااله ورته جی فلان کی خدای تعالی او ما استاد بارک دا سدا سی وي ما ته بیا دا سدا سی وي او شیخ القران رحمت الله علیه د پنځپیر وي هغه کس د لاس نه نیو او راځي چې ته پوسټ یو کو وای نه جی پرېګې دی پرېګې دی اوسې پرېګې دی وای نه راځي چې ته پوسټ یو کو کنه وای نه جی پرېګې دی بېمانه دروغ وای کنه چې هغه ویلې ته اوس ما سره تللی بیا نو هغه د تحقیق څومره لوی فائدہ وشو نو ها تحقیق الامور لله تنازعوا دا خپل هغه امور د کارونو تحقیق کوي تاسو ته څوک خبر او کی دی هغه اول تحقیق وکړي ل الله تنازو چې تاسو په جګړو کې او په نزاع کې اخته نشئ چې تا د هغې تحقیق نو کړی هغه سبب د نزاع وشي بیا ورستو پېښمانتیا کې لیکن د هغې بس فائدہ نه حضرت شیخ نور الله مرکزو بو فرمایل فاسق بے اعتبار څنګه د فاسق نه مراد بے اعتبار یعنی فاسق نه مراد څوک دی المراد من لم یظهر صدقه وعدالته هم الراش هم الراشدون دا بالکل مضبوط دي حضرت شیخ نور الله مرکز او بمانه کولام رشدنا هو الاستقامت على طريق الحق رشد څه ویل کیږي هغه په حق باندې کلک او مضبوط ادریدل ته ویل کیږي فضلا من الله دا باز کولو فرمایل چې مشهور باز اکثر مفسرین دا یو قول واقع لیکلی دا چې دا آیت مبارک دا دا هغه یو صحابي بارک نازل شوی دی چې ولید بن عقبه دی مشهور واقعه ده چې دا آیت یا ایو الذین آمنو ان جاءکم فاسقون د چا په حق کې نازل شوی دی ولید بن عقبہ رضی الله تعالی عنہ اور دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اخیافی رور وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولید بن عقبه د بنو مصطلق طرف ته لګلو لپا د زکات جمع کولو قاصد لګلو چې دې روان شو لارې کې چې کله د هغه علاقې ته د نږدې شو هغه بنو مستلق قبيله ته پته ولګیدله چې د پیغمبر علی صلوات و سلام یو قاصد زم طرف ته روان دی نو هغه د خوشحالي نه هغه بهار وتله بتو استقبال لپاره چې د ده صحابي استقبال وکړي شي چې د کله قتل یا قوم چې هغه خو هغه بار راووتل د دا پوه شه په خپل ګمان کې چې دې زما وجلو د پار را لاله ما وجنی ما مړکیا دی د هغه ځای نه واپس شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خطر عالم چې وی تا چې د کم قبیله ته لګلې وم بنو مستلقه هغه خو زما وجل لپاره ما پسې بار راوتی وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهائی پریشان شو اراده وکړه چې زو د دې سره جنگ په اراده روان او دلته د فسق نسبت ولید بن عقبه ته شوی دی او دا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دی وجه علما ذکر کوي چې دا واقعیا په دې ترتیب سره چې چا ذکر کړی دا نو دا صحیح نه ده په دې ترتیب سره چې چا ذکر کړدا دا صحیح نه ده بلکې د دې اسنادو کې کلام دی د دې اسنادو کې کلام دی ځکه چې دا واقعا مناسبت نه لري دې سره دا غالبا دا واقعا دا د هجرت شپږم کال باندې شی و دا د هجرت شپږم کال باندې شی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې د ولید روایت د مشکات ذکر کړی دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح مکه فتح کړه لما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه تا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکه فتح کړه جعل اهل مکه یاتون بسبیانهم نو مکی والو خپل ماشومان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فتح راوصل او زما په سر باندې خوشبوئی لګیدلې و نو ما ته صرف دعا وشله لیکن په سر باندې لاس را نخکلې شو چې په سر باندې سو خوشبو لګیدلې و فلم یمسنی من اجل الخلوق د دې خوشبوئی دی وجه پیغمبر زما په سر باندې چې لاس را نخک نو اوس ته سوچو کا فتح مکه کله شی و په کم کال د هجرت اتم کال د هجرت اتم کال دا هجرت باندې مکه فتح شي وا نو په دې دوه کالو کې د سنگ دمر لوی شو چې بیا قاصد وګرځول شو بنو مستلق ته مولې غلې شو نو دې دی وجه العواصم من القواسم وای چې دا واقعیا چې په دې ترتیب سره چا هم ذکر کړی دا نو هغه څه ده هغه صحیح نه ده په دې اسنادو کې سره کلام دی او بیا فرمای ولم یذکر احد منهم اسماء ارواد هذه الاخبار فی مدته 100 سنه وای دا روایت چې چا بیان کړی دي سل کال تیر شل لیکن اوس پورې هم د دې پورا راویان چا بیان نه کړل ذکر نه کړل صحیح سند اوس پورې چا بیان نه کړم بیا مخکې فرمایي قد ملأ الدنيا اخبارا مریبا وای د داسې واقعاتو نه اخبارو نه دنیا ډکه شي دا خو ليس لها قیمه علمیه دغه اس علمی مقام نشته دی نو چې کله دا روایت په داسې ترتیب سره ذکر شي العواصم من القواسم ذکر کړي چې د دې اسناد بالکل ضعیف دي دله اس اعتبار نشته دی عام وای مفسرین او بعض مفسرین دا واقع ذکر کړ دا لیکن د دې په صحت باندې پس الله یې خبر دی اوس بعض مفسرین از شیخ نور الله مرکزو به ذکر کول چې دا بعض مفسرین ذکر کړ دي دا اعتماد علی السابقو بل یو سړی نه چرته خدای شوی دا بل جنن په دې هغه په علمیت باندې اعتماد کړ دې او مخکې نقل کوله دارنګ خطیب هم ذکر کوي اوم جل کیا چې څوک وایي چې د دې آیت مصداق هغه ولید دی نو دا خبره بالکل صدا دا آیت څه دی دا عام دی دا ولید بن عقبه صحابي سره چې نو څه خاص نه دی خیر بهر المفسرین علما دا شیخ نور الله مرکزو خو په دې باندې ګڼ حوالی ورکولې خو بیا به یو اخر کې یو خسته خبره کوله چې دا رنګ کې خازن هم لیکل چې دا آیت عام دی دا ولید بن عقبه پورې خاص نه دی قرطبي روایت اغم ذکر شوی دی اغم دا خبره ذکر کړی دا چې دا آیت عام دی دا ولید بن عقبه پورې خاص نه دی حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایله چې چری دا آیت ولید پورې خاص وي واقعا خو ځین کې ده کنه ولید پورې خاص وي نو بیا یا ایها الذین آمنو سره خطاب نو پکار بلکې یا ایها النبی سره خطاب پکارو ځکه چې ولید بن عقبه رااله پیغمبر ته خبر او رسوله پیغمبر چې اعتماد وکړو نو پکارو چې یا ایها النبی ان جاءکم فاسقون بنبأ پکارو نو معلومیږي چې دا ولید بن عقبه نه دی مؤمن سره خطاب دی نو بیا حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایل چې هغه روایت د ام سلمی رضی الله تعالی عنها دی هغه روایت چې هغه دا ولید لاړو بنو مصطلق ته دا هغه قبیله نه یو کس را لې ولید ته وی چې دا خلق ستا وجل له بار راوتی دي نو ولید دا غزه نه واپس شو چې چرې ولید بار کې شي نو بیا مراد هغه قاصد دی چې د ولید د قاصد په میس کې کم قاصد چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لګلې او چې هر څوک هر څوک چې لګلې بنو مستلق طرف ته هغه ته د بنو مستلق کې نه یو کس وي چې دا قوم ستا وجل لوته دی هغه د هغه ځای نه واپس رااله او پیغمبر ته وي نو الله حکم راولېږي یا ایو الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا دویم حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایله چې قائدین هم دا معلومیږي ستاد نفع قائدین هم دا معلومیږي چې دا آیت عام دی ځکه چې دا فاسقون دا سدي دا نکره ده او نکره چې کله په سیاق د شرط کې راشي دا دلالت په عموم باندې کوي دا په خصوص باندې نه کوي چې هغه ارڅوږي به اعتبار کستا خطراله او تا ته یو خبر او ذکر کړه د ملګرو په میز کې چې چرې څه جګړه وشي اختلاف راشي نو بیا د هغې په میز کې د سولې کوشش وکړه دا نه چې ظالم طرف ته ته سات ورکي او په مظلوم باندې نور ظلم شروع کیا بعد وخت انسان چرته لاړ شي د دوه کسانو په میز کې د سولې په ځای چې رینو هغه خپل زور بڑا سو باسیا او بس هغه چې کم مظلوم وي بس هغه بس شي نه نه دا سه مکوا معاشري اصلاح غواړي د جماعت ترقی غواړي نو سوکا ظالم د ظلم هغه سوکا خلاف وکا او مظلوم سره مرسته وکا دی هغه په میش کې د صلح سوکا کوشش وکا نو دې لپاره فقاتلو مانس یعنی زورو کا پدوی باندې سختی سره په پیش راشه مجبور ہے کا لکه حدیث مبارک کې راځي چې چر استاد مزګزار مخنا یو قضی فقاتله هغه سره زورو کا یعنی سختیو کا پریګه دی ما دا نه چې مړې کا چې څوک د مزګزار مخ نه تیریږي بس مړې کا نه نه یعنی په زور سره منع کا چې د مزګزار مخ نه تیر نشي فقاتل اللتی تبغی نزور کا تپاغ ډلې باندې چې کم زیاده کوي حتا تفیعا الی امر الله تر دې چې مایل شي دا ډله حکم د الله تام مایل شي غاړه کې دی علماء ذکر کوي ځکه لئن اخوت الدین اثبت و اقوا من اخوت النسب د دین دا رشتہ چې دی دا د نسبی رشتہ نسوی مضبوط وی قوی وی واتقوا الله لعلکم ترحمون او یریږي تاسو د الله نام دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي یا ایها الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم اوس پنځمه قاعده ذکر کیږي دا او قاعدو نام توکیر الارکان والاجتناب عن اهانتهم د ملګری هغه عزت کا احترام کا خپل ملګری ته سپک نظر باندې مګورم هغه ته سپک په نظر باندې مګورم ته چې چاته د سپوږ نظر باندې ګوري کې دې شي هغه د تانا د الله په نظر کې الله په علم کې هغه سوي هغه ډیر قربي ولا نساء من نسائکم او مسخرې دې نه کوي ټوکې دې نه کوي او تاسو سپک مګورئ خپل نفسونو ته لمز یعنی سپکوالی ته چې تاسو هغه ته سپک په نظر باندې مګورئ ولا تلمزو انفسکم تاسو خپل نفسونو ته تلمزو سپکوالی مکوئ څه مطلب علما ذکر کوي یو لمز دی او یو همز دی لمز ته ویل کیږي اللمز بالید والعين واللسان وبالاشاره چې چاته سترګې سره په جیب سره او په اشاره سره یا په لاس سره په غوالي نسبتو کې او همز ویل کیږي لا یکونو الا باللسان دا نوی مگر په جیب باندې چې هغه باندې هغه سړی مشهور دی په نوم باندې دومره نی مشهور چې څومره باغی لقب مشهور وي لپار تعریف کې تا هغه ذکر کې او هغه په نخب کېږي نو بیا ذکر کول شي کې اوس وایي ته فلان کې کاری سیوا راغلی وو ها کم یو کاری صاحب نوم تا واغې سره عبد الله کاری صاحب راغلی و ها عبد الله اوس په نوم باندې تنه پیږي یا کم وي اړون کاری صاحب تاو پیند اوس داسې یو لقب لپاره تعریف چې پاغي باندې هغه مشهور وي او هغه بد نه غړي نو علماء دي کې سحرج نشته دي بئس الاسم الفسوق ډیر بد دی ذکر کول د فسق بعد الايمان پس د ایمان نام یعنی اشاره ده چې ایمان قبول کو ایمان راوړو نو اوس د ایمان نرستو هغه زاړو القاب سلام یو دا غنه سره بل باندې بدګماني کولا تجسس جاسوس کولا دارن کې غیبت کولا دا سه اسباب و نزان بچ کا ځکه چې دا اسباب مفضی ال النزاع دي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان بچ کئ د ډیرو ګمانونو نه ان بعض الظن اسم ځکه چې بعضی ګمانونه چې دی اسم هغه ګناه دی بعضی ګناونه بعضی ګمانونه هغه سری هغه ګناه دی ولا تجسسوا او تاسو جاسوسي مکوي ولا يعتب بعضكم بعضا او غیبت نه کوي بعض تاسو نه د بعضو ان بعض الظن اسمنا هغه ګمان بد بل باندې مکوي ځکه بعض هغه یو تا خپل پسترګو باندې کتلی وي هغه بیل خبره لیکن اوس بدګماني چې تا ته سپد نشته او په بل باندې بدګمانیان کې د دین اجتناب کا او د دین ځان بچو ساته ولا تجسسوا اور جاسوسی مکوا تجسس علما ذکر کوي صدا ویل کیږي طلب عورات المسلمین د مسلمانانو پسې د هغه عورات او د هغه د تلاش کول د عیوب تلاش کول چې دې سکه یوې دې چرته روان دی دې کم خاندان سره تعلق ساتي یا چې زه ولا بیا د خاندان هغه تانه ورکوم دې څه کوي دې څه وای بس دا صرف دې هغه کمزور کول کمزور کیا دې پاره کمزور کولو دې پاره هغه پسې لګیدلې چې د دې سزا داسې عیوب معلوم کما چې دې په ځبیا ملامت کومه ولا یعتب بعضکم بعضا او غیبت نه کوي باز تاسو نه بازو غیبت مکوي ځکه چې دام انسان لا سکیا جګړه ته او مفضی ال النزاع اسباب ګر اسباب دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خطیب د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کړ دے فرمایي چې الغیبت ادام کلاب الناس وای دا غیبت د انسانانو د سپو هغه سالن دی شروع ده چې پاغي باندې سکیږي روټي په سړې نرمي او خوري او دا عظیم ګناه دی دا فکرهتموه تاسو هغه لره بد غنئ دا غیبت خدا غین عظیم ګناه ده دارن کې علما بل معنی ذکر کوي ايو حب احدکم ان ياكل لحم اخي اي خو خيد تاسو نه یو تن ان ياكل لحم اخيه چې اخري دې وخا د خپل رور ميتن چغه مړ شي وي اسم حرام ده لیکن پس د مرګ نه جون کې بیا هم څه غوسه وی انسان څه بڑاس وی چې زه دې اخرم ها لیکن چې مرشي بیا خلک تعریفونه شروع کوي د ډېر خسړې وو صحیح شه نو بیا په لګ رحم سیوا شي نو میتن هغه رور چې مرشي څنګه د هغه غوخه ته بالکل د تیار نه نو دا چې غیبت نم ځان کې نن پښاکا دیم علامه خطیب ذکر کوي چې بعض خلک غیبت کوي نو بیا وی وی دا خو هغه ته پته نه لګي دا خو هغه ته پته نه لګي او هغه دلته موجود نه دی نو خطیب وی وی چې څنګه ستا ته غیبت کې د یو انسان دی هغه پیشي پنا او ته وایې چې هغه ته تکلیف نه رسی نو په دې باندې ستا غیبت جایز کیږي نه لکه څنګه چې یو رور دې مړ شي نو پس د مرګ نه کې دغه غوخه خوري هغه ته پاغي څه تکلیف رسی هغه ته پاغي باندې څه تکلیف نه رسی نو چې هغه رور وخت ته خوري هغه ته تکلیف نه رسی هغه خړل ته تیار نه نو دا رنګي غیبت چې ستا رور ته دغه خبر نم رسی ستا د غیبت خو بیا هم دغه غیبت مکوه واتقوا الله او یریګه د الله نه ان الله تواب الرحیم بشکا الله توبه قبل انکه رحیم مهربان ذات دی یا ایها الناس انا خلقناکم من انثى اوس د دې نه و مقاعده اخیری قاعده ذکر کیږي الفضيلة والكرامة بالتقوى وببيان التوحيد والسنة لا بالانصاب کې عظمت راځي فضیلت حاصلېږي نو هغه په تقوا باندې هغه څه باندې په تقوا سره او په بیان د توحید او سنت سره نه په نسب سره وښلی حضرت شیخ نور الله مرکزه وکلا کلا فرمایلا وی الفضیلت والکرامت باشاعت التوحید والسنه لا بالانساب صحیح شه توحید او سنت بیانو کا پدی باندې کرامت او فضیلت حاصلېږي په نسب باندې سن کیږي تقسیم وکړیا علما ذکر کوي شعوب هغه قبيله یعنی لوی خاندان چې د هغه لاندې بیا نور ډیر پکې قومونه وي لکه پښتون یو قوم دی بیا پښتنو کې پسونو قومونه دي وقبائلام او واړه واړه خاندانونو کې لتعارفو تاسو الله فرمای چې ما پیدا کړی د یو سړینا او د یو خزینا خو بیا می تاسو ګرځولې تقسیم میکړی په قبیلو کې لوی لوی او واړو واړو قبیلو کې سده پارا چې په یو بل باندې فضیلت حاصل کړي نه نه لتعارفو چې تاسو یو بل او پیجنې په دې قبیلو سره عبد الله کم عبد الله د فلان کی قبیله سره چې تعلق رسي چې تاسو کې څوک زیات پرېزګار دی هغه الله ته ډیر مخ کې دی نو خطیب ذکر کوي حضرت شیخ نور الله مرکز وو فرمایل چې دومره لوی خبره نه ده بلکې دا تقوا دا نتیجه د علم ده دا تقوا نتیجه د علم ده چې څومره د علم سیوا کیږي نو دومره بچرین تقوا ستا سیوا کیږي سبحان الله ان الله علیم خبیر بشکا الله پوی دی پامال استاد باندې خبیر او خبردار دی قالت الاعراب آمنا اوس د دې نه د صورت دویمه حصہ هغه ذکر کیږي چې په دې کې رد په منافقینو باندې او دارنګي اخر کې بیان د توحید قالت الاعراب وای هغه باندې چان صحیح شسوي آمنا چې مونږه ایمان راړلې د ایمان داویدار دی په خلو باندې قل تو وای دوی ته لم تؤمنو تاسو ایمان نه دراوړلې تاسو ایمان نه دراوړلې ولکن قولو لیکن وای تاسو اسلمنا چې مونږ سرسری منل کړی دي مونږه سرسری منو صحیح شه ځکه چې حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایله چې آیا بعض علما په دې باندې باس کوي چې د ایمان او د اسلام په میس کې ترادف ته او کې تباین دی صحیح شه نو بعض علما فرمایي چې هغه څه تباین دی ځکه چې ایمان ویل کېږي تصدیق قلبی ته د زړه نه منل یو شی او اسلام ویل کېږي صدا انقیاد ظاهری ته انقیاد ظاهری تا نو لہذا منافقین ته وای دی وی آمنا موږ ایمان راړلې حالکه منافق د ځړه نه خو د ایمان د قران سنت تصدیق نه دی کړی نو تو وای لم تؤمنو تاسو د ځړه نه د دې تصدیق نه دی کړی ها بظاهر مون سره موږ کې شریکيږي بعد اعمالو کې شریکيږي نو قولو اسلمنا او تاسو څنګه اسلام منل دی نو دې معنی سره خو تباین دی او د شیخ نور الله مرکزه بو فرمایله چې دا معنی دلته جوړیږي او بیا به چې امام بخاری خو بالکل تباین قائل نه دی هغه ترادو ذکر کوي ګڼ ابواب ذکر کوي کله ایمان ذکر کوي نو ایمان الاسلام کله وی اسلام الايمان کله وی ایمان الدین په هیڅ چیز کې چیرې نو تباین نه بلکې هغه ټول وی امام بخاری فرمایي چې دا ټول الفاظ مترادف دي قل تو دوی ته لم تؤمنو تاسو ایمان نه دی راوړلې ولکن قولو لیکن وای تاسو اسلمنا مون سرسری منل کوم ولما يدخل الايمان في قلوبكم او چې کله داخل شي ایمان تاسو پزونو کې وان تطيع الله ورسوله او تاسو تابعداري وکړه د الله ورسوله او د الله د رسول لا يلتكم من اعمالكم شيئا نو بیا به الله کم نکړي تاسو د اعمال نظر بر چې کله تاسو صحیح مانو کې ایمان قبول کو د ځړنم ایمان قبول کو او د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه نو لا یلتکم من ام اعمالکم شیئا نو الله بس تاسو د اعمالنا ذره بر عمل بم کم نکیه ان الله غفور رحیم بشکا الله بخون کې مهربان دی انما المؤمنون الذين امنوا بالله هغه بشکا هغه مؤمنان چې ایمان راړل دي د الله په توحید باندې او رسوله او پر رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې الله تاسو ته رانمایي کړې ده د ایمان توفیق د ایمان را کړ دې ان کنتم صادقین کی تاسو رښتینی ان الله یعلم غیب السماوات بیان توحید علی سبیل ترقیه په غیوب د اسمانونو او د ځمکې والله بصیر بما تعملون الله خبردار دی بصیر لدون کې دی هغه اعمال لرام تعملون چې تاسو کوي نو صورت دا ممتازو باغه او قواعدو لپاره د اصلاح د معاشري او لپاره ترقی د جماعت چې عظمت الله ورسوله توقير النبي صلى الله عليه وسلم